زاد الطالبین درې پنځوسمه صفه او د دویم باب سلورم نمبر حدیث دی اگر که زیدا بل ځای کې چې ملما راشي نو ملما خدمت باندې کې دا ها ملما به هغه ځای کې د خلکو خدمت نه کوي بغیر د استاد د زینا د استاد دې ته چلاله نو هغه دې ملما هم دې خو هغه خپل کورم دې د پلار په پوښ رواه مسلمون استادانو دعا غستل خشه نو زم دي بیمار ما ډېر صح جمع شکر دې سي الله مغفرت نصیب کړي ډېر تکلیف نو زه ځان سره په خپل کمره کې سملو تکلیف دې تا ته پته نه کیږي ضرورت شي چې طالبان خدا ته خلک چې ودو شي بیا باندې څه پته به هغه ډېر د وخت پاسې ده هغه چته زندگی کې تعجب مو پلا شي نو هغه پاسې درې او د څه کاو ما دا وخت خوب ولید یو کس راغی ما ته چې پاسې کې شو دې څه بدس کوي او هغه چې ستاده پاره څه قسم دعا غواړي الله وی زاغ دعا وکړه څه چانه کوي ما چې خیال وکړ شو خو دې څه دا حدیث کوم کې هغه ته معلوم او محدثو ته خدا معلوم نو او نوې طالبانو ماته وی نور څه دوا درو غواړم مې چې هم دغه دوا له غواړم چې الله نه علم کام بس الله علم نصیب کی او زما د علم الله زما د ټول خلقو ته ورسوي وعن نومان استاد رضا ساته دعا بدل غواړي مخا مخني د شپې بدل غواړي بل وخت بدل غواړي وعن نومان بن بشیر د ځان ازاد کې د خپل استاد ان علم به تو کی قران به تزده کی حدیث به تزده کی مسله به تزده کی او بیا هغه پسې لګیږي به ته پدې وعن نومان بن ډیرو دا سیا